لفظ دا وسیله د لغت په کتابونو کې ګڼې معنی یې دي یو معنی ده ما تقرب ما يتقرب به الى الشيء وسیله څه ته وایي ما هغه شی یتقرب به الی الشی چې یو بل شیز ته د هغې په ذریعه باندې نزدېکت کېږي یو مقصود ته نزدېکت پې کېدی شي نو دغه شي ته وسیله وایي عرب وی توسل به ای تقرب به اوس دا معنا مجدد الدین فیروز آبادی کړې ده وصل الى الله تعالی توصیلا عمل عملا تقرب به الیه وصل الى الله توصیلا د دې معنا دا ده چې داسې عمل یې وکړ چې د هغې په ذریعه الله ته نږدې شو امام تفسیر علامه حافظ عماد الدین ابن کثیر رحمت الله علیه فرمای الوسیلة هي التي يتوسل بها الى تحصيل المقصود وسیله هغه شی دی چې د هغې په ذریعه باندې تحصیل د مقصود ته رسېدل کېږي وسیله فعیلة الوزن دی وسیلة فعیلة په معنا د هغه شیز سره چې د هغې په ذریعه الله پاک ته رسېدل او نزدېکت کېږي او هغه نیکی کول او بدی پرېښودل دي ایل قربتو عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما د لفظ د وسیلې معنا قربت او نزدېکت کړې ده علامه مجدد الدین فیروز آبادی فرمائی الوسیلة والواصلة المنزلة عند الملک والدرجة والقربة وسیلة یا واصلة د بادشاہ په نیز یو منزلې او درجې او نزدېکت ته ویلی شي امام راغب اصفهاني رحمت الله علیه په خپل کتاب مفردات القرآن کې فرمایي دا عامه ده ځکه چې وسیله متضمنه معنا د رغبت او شوق لره ده او وسیله مطلق ده امام راغب اصفهاني رحمت الله علیه مطلب دا دی چې د لفظ وسیله په سین سره او د لفظ وسیله په صاد سره منځ کې دا فرق دی چې وسیله په سین سره هغې نږدېکت ته ویلی شي چې په هغې کې رغبت او شوق شامل وي وسیله په صاد عامه ده مطلق نږدېکت ته ویلی شي که شوق او رغبت ورسره وي او که نه وي د دې وجې نه چې په لفظ وسیله کې معنا د شوق او رغبت هم پرته ده د لغت مشهور کتاب صراح هغه کې د واصل معنا راغب کړی دا الواصل الراغب الى الله تعالی بل معنا د وسیلی حاجت دی وابتغوا الیه الوسیله معنا حاجت کړی دا څلورمه معنا د وسیلې یو خاص منزله او درجه ده د بادشاهانو سره لکه مجدد مجدد الدين فیروز آبادی وی الوسیلة والواصلة المنزلة عند الملك والدرجة او بل معنا د وسیلې دا ده چې دا یو درجه ده د جنت په درجو کې چې د دې نه اوچته او بره درجه بله نشته دی پیغمبر علیه السلام خپل امت ته فرمایي چې تاسو زما دپاره د الله پاک نه د دغه درجې سوال کوئ امید دی چې دغه درجه الله پاک ما ته راکړي عبدالله ابن عمر ابن عاص رضی الله تعالی عنه فرمایي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول چې کله مؤذن اذان کوي نو تاسو وره نو د هغه په شان ته وایي ثم صلوا علي بیا په ما درود وایي فانه من صلى علي صلاه چا چې په ما یو درود وي صلی الله بها عشرا الله به په لس رحمت سره ولیږي ثم صلی الله لي الوسیله بیا ما دپاره د وسیلې سوال د الله نه وکړي فانها منزله فی الجنة دا په جنت کې او درجه ده لا ينبغي الا لعبد من عباد الله مناسب نه ده مګر یو بنده ده د الله په بندیانو کې او زما امید دی چې هغه بنده زه یم نو چا چې زما دپاره د وسیلې سوال وکړو زما شفاعت د هغه لپاره واجب شو اوس د جنت دغه مقام ته وسیله ولې وای وی دا ځکه ورته وسیله وای چې د قرب معنا پکې ده دا عرش ته ډېره نږدې مرتبه ده او الله پاک ته د قرب په مقاماتو کې د ټولو نه اوچت ځای دی حافظ ابن كثير رحمة الله عليه فرماي وهي أقرب أمكنة الجنة إلى العرش وسيلة جنت فمكاناتك عرش ترسولنا نزدي ديري وسیلہ اللہ پاک سر قرب ذریعہ په مختلفو طریقو باندې نیول کېږي د یو مشکل د حل لپاره په دعاګانو کې د نیکو اعمالو وسیله نیول شوې ده په شریعت کې لکه مشهور حدیث دی بخاری مسلم راوړی دی یو درې کسان پخوا زمانه کې یو غر ته تلي او بیا د باران د وجې نه یو غار ته ورننوتل او یو لوی ګټ راغی د دغې غار خوله یې بند کړه او بیا دې دریو کسانو د الله نه د خپل خپل نیک عمل په وسیله سوال وکړ او الله تعالی د غار د خولې نه هغه ګټ لرې کړ امام نووي رحمت الله علیه د دې حدیث په تشریح کې فرمایي يستحب للإنسان أن يدعو في حال كربه مستحب دي د انسان دپاره چې د خپل مصیبتونو په وخت کې دعا وغواړي وفي دعاء الاستسقاء وغيره بصالح عمله او که د باران دپاره سوال کوي وغیره نو نیک عمل دی وسیله کی ویتوسل الی الله تعالی به لأن هؤلاء فعلوه ځکه دغه دریو کسانو دا کار وکړ فاستجیب لهم د دوی دعا قبول شوله وذكرهن النبي صلى الله عليه وسلم في معرض الثناء عليهم پیغمبر علیه السلام دا د ثنا په مقام کې د دوی ذکر کړی دی و فضائلهم او د دوی په فضیلتونو کې بیان کړی دی علامه عینی رحمت الله علیه په شرح د بخاری کې عمدة القاری شرح بخاری کې لیکلی دی صفحه 574 جلد نمبر 5 او حافظ ابن تیمیه رحمت الله علیه د دې نږدې نږدې بیان کړی دی اقتضاء الصراط المستقیم صفحه 417 بل وسیله د یو مستجاب الدعوات بندنه د دعا درخواست کول یو نیک بزرګ بنده دی او تا هغه ته وایي چې ما دپاره د الله نه سوال وکړه نو د یو نیک بنده نه د دعا درخواست کول دا یو سبب دی د اسباب شرعیو نه لکه د یوسف علیه السلام وروڼو په یوسف علیه السلام قسم قسم ظلمونه کړي وو ګناه یې کبیره وه خو چې کله ملامته شو یوسف علیه السلام بادشاه شو او پلار ته پته ولګېدله نو دقه وخت کې دا وروڼه رالل او بابا ته وایي یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا دا الله پاک بشک غفور و رحیم دی نو د دې آیات نه را ثابته شوله چې یو مقبول عند الله هستی د دعا په موقع کې الله ته وسیله کول او د هغه نه درخواست کول چې ته زموږ دپاره سوال د الله نه وکړه دا سوال د قبلېدو او د الله د رحمت متوجه کېدو دپاره یو ذریعه ده د قرآن نورو آیاتونو کې هم دا خبره ذکر ده او په احادیثو کې د دې ثبوت راغلی دی لکه د خشک صالح په موقع یو باندیسی راغی د پیغمبر علیه السلام خدمت کې د جمعې پر ورځ حاضر شو ویل یا رسول الله هلکت الماشیتو هلک العیالو هلک الناسو اے دا الله رسولا صابیم تبا و برباد شو بچیم تبا شو خلق تبا شو فرفع رسول الله صلی الله علیه وسلم یدیه ورفع الناس ایدیهم مع رسول الله صلی الله علیه وسلم یدعون د جمعې پر ورځ پیغمبر علیه السلام په منبر تشریف فرماری او باندې سراغې وی خلق تبا شو بچین تبا شو صابین تبا شو باران نشته دعا وکا پیغمبر علیه السلام لاسونه پورته کړل صحابه کرامو لاسونه پورته کړل او په جمع دعا وکړل او باران شروع شو د دې جمعې نه بلې جمعې پورې باران وورېده نو چاته ویلی شي چې ما ته دعا وکړه د یوسف علیه السلام رونو ډایرکټ دعا د الله نه نه ده غوښتې او دې صحابي هم ډایرکټ دعا ونه کړله بلکې د یوسف علیه السلام رونو خپل پلار یعقوب علیه السلام ته درخواست وکړ او دې صحابي پیغمبر علیه السلام ته درخواست وکړ نو دې نه دا ثابته شوه چې که څوک د خدای پاک نه ډایرکټ سوال ونکړي او یو مقبول عند الله انسان د خدای او د خپل ځان تر منځ واسطه او ذریعه وګرځي نو دا شرک او کفر نه دی او په دعا کې د یو مقبول عند الله انسان وسیله دی ول هم جایز دی که یو سړی جمدی وي او که وفات شوی دی خو نیک او بزرګ دی نو دعا چې الله پاک ته په دې خیال وسیله او ذریعه وګرځوي او د هغه په برکت او په طفیل او په وسیله او په حرمت د الله نه سوال وکړي او په خپله دعا کې داسې وایي چې یا الله په برکت او په وسیله او په حرمت د فلاني بزرګ او نیک انسان زما مقصد پوره کړه او د ده دا خیال وي چې دا نیک بنده صرف د رحمت خداوندي د نزول لپاره یو ذریعه او واسطه ده نو دا خبره شرک کفر بدعت نه دی بلکې دا هم د اسباب شرعیو نه یو سبب اختیارول دي بحرمت فلان یا الله زما فلانې کار وکړي اوس دا خبره شاه عبدالعزیز رحمت الله علیه فتح العزیز صفحه نمبر اټ کې لیکلې ده او فتاوی عزیز یا صفحه نمبر 108 جلد نمبر 1 کې لیکل را تفصیل سره لیکل را اوس وسیلات د زوات الفاضله د نیکانو خلکو په وسیله باندې سوال کول دا د قرآن د آیاتونو نه ثابت دي د پیغمبر علیه السلام د احادیثو نه ثابت دي د څلورو امامانو د مذهب نه ثابت دي په څلور مذهبه وسیله په زوات فاضله او جایز ده په قرآن او په حدیث او په څلور مذهبه روا ده سورة بقرة کې الله فرمایي فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم پس از ذکر له آدم علیه السلام د خپل رب نه څو خبرې پس الله متوجه شو په هغه باندې رجوع د رحمت یې وکړه بېشک هم دا الله توبه قبلوونکی مهربان دی دا آیات د هغې په تفسیر کې راوړي نو دارنګې نور مفسرین وایي چې د دې نه مراد د حضرت آدم علیه السلام وسیله نیولو په نبي کریم صلی الله علیه وسلم باندې لکه علامه آلوسی رحمت الله علیه خپل تفسیر روح المعانی جلد نمبر ایک دو سو سینتیس صفحه کې فرمایي د دې تفسیر تایید د حدیث نه هم کېږي چې هغه حاکم په خپل کتاب المستدرک کې جلد نمبر دو چھ سو پندرہ صفحہ کی نقل کرے گی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمائی کہ پیغمبر علیہ السلام فرمائی لما اذنب آدم الذنب الذي اذنبه رفع رأسه الى السماء کله چې آدم علیه السلام نه خطا وشوله رفع رأسه الى السماء اسمان ته سر پورته کړ فقال اسألك بحق محمد صلى الله عليه وسلم چې سره پورته کړ اسمان طرف ته وی یا الله زه در نه سوال کوم په حق د محمد صلی الله علیه وسلم الا غفرت لي چې ما ته به بخنه کې فاوحى الله الیه من محمد الله وتوحی وکړه وی محمد څوک دی فعلمت أنه ليس أحد أعظم عندك قدرا عمن جعلت اسمه مع اسمك نو پوی شما پدې باندې چې هیڅوک هم ډېر لوی نه دی ستا په نس باندې په قدر او منزلت کې د هغه چا نه چې د هغه نوم دې د خپل نوم سره یو ځای کړی دی خو دا حدیث د حاکم نه علاوه نورو ګڼو کتابونو هم را نقل کړی دی لکه تبراني په معجم الصغیر کې دو سو ست سے پکې راوړی دی علامه سویتی په خصائص کبرا جلد نمبر ایک صفحه چھ کې راوړی دی تاریخ ابن عساکر تین سو ستاون صفحه جلد نمبر دو کې راوړی دی امام ابو الفرج عبد الرحمن ابن الجوزی په خپل کتاب الوفا باحوال المصطفى صفحه تیئیس کې راوړی دی اوس په دې ځای کې د دې حدیث باندې د توسل بذوات الفاضله نه چې کوم خلک انکار کوي هغوی اعتراض کوي وی دا خو د آدم علیه السلام واقعه ده زمونږ د شریعت خو نه ده نو د دې جواب دا دی شرائع من قبلنا شریعت لنا ما لم تنسخ پخواني شریعتونه که منسوخ شوي نه وي نو هغه زموږ شریعت دی او فعل جواب یې دا دی که وایې چې دا ضعیف دی په دې کې یو راوي دی عبدالرحمن ابن زید ابن اسلم وایي دا ضعیف دی نو جواب دا دی چې ضعیف حدیث په فضایل الاعمال کې او په اخبارو کې حجت او دلیل دی ده سورة بقرة آيات نمبر يوكم سلوري سلوری الله فرمي ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم هر کله چې د اهل کتاب وتا لما جاءهم کتاب دیت کتاب راغی من عند الله دا الله دا طرف نه قرآن مصدق لما معهم هغه تصدیق کوونکي د هغه کتابونو چې دوی سره دي قرآن د هغه پخوانو کتابونو تصدیق کوي وکانو من قبلو او دا یهودیان مخکې د راتلو د پیغمبر علیه السلام او د قرآن نه یستفتحون علی الذین کفروا طلب د فتح دی کو په هغې خلکو چې کفر یې کړی دی فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به لكن دوی ته هغه پیغمبر راغی چې ښې پېژندنو کفر یې پې وکړو فلعنت الله علی الکافرین لعنت د الله دی په کافرانو باندې وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا دي تفسير کې مفسرین لیکلي دي چې يهود با په خپل دعاګانو کې پیغمبر علیه السلام باندې وسیله نیوله او چې کله به دوی د دشمن مقابله ته تلل نو دوی به تورات راویستو او د تورات په کوم ځای کې چې به د پیغمبر علیه السلام ذکر موجود و په هغې به یې لاسونه کېښودل او داسې به یې ویل چې ته زمونږ سره د دشمن په مقابله کې امداد وکړي فینصرون نو هغوی سره به امداد وکړی شو یهودو به د پیغمبر علیه السلام د راتلو نه مخکې په پیغمبر علیه السلام وسیله نیوله او تفسیر حقانی لیکي تنزل علیه او تبا هغه کتاب را نازلې په ده باندې آخر ما ينزلو آخر هغه چې به نازلول شي ان تنصرنا على اعدائنا منګه سره امداد کې په مقابله د دشمنانو زمون کې او شیخ الهند محمود الحسن دیوبندی رحمت الله علیه نہ قرآن مجید کا فوائد کی لکھی قرآن کے اترنے سے پہلے جب یہودی کافروں سے مغلوب ہوتے تو خدا سے دعا مانگتے کہ ہم کو نبی آخر زمان اور جو کتاب ان پر نازل ہوگی ان کے تو سے کافروں پر غلبہ عطا فرما جب حضور پیدا ہوئی اور سب نشانیاں بھی دیکھ چکی تو منکر ہو گئی اور ملعون ہوئے د قرآن نازلېدو نه مخکې یهود کافرانو نه به مشرکانو نه مغلوب شو نو سوال به یې کو د نبي اخر زمان صلی الله علیه وسلم په وسیله او د قرآن په وسیله باندې چې خدای په کافرو باندې امداد را سره وکړي د حق فلان دا ویل جایز دي او کنه دا د وسیلې الفاظ دي د حق فلان نو په دعا کې به حق فلان ویل بعضې وایي جایز نه دي لکه هدایه کې لیکلي دي ویکره ان یقول فی دعائه مکروه دي چې سړی په دعا کې وایي بحق فلان او بحق انبیائک ورسولک چې د فلاني په حق یا د انبیاو د رسول رسولانو په حق لانه لا حق للمخلوق على الخالق ځکه د مخلوق دپاره په خالق حق نشته اوس دا وینا ډېرو فقهاو په خپلو کتابونو کې لیکلې ده نو د دې سوال جواب دا دی چې لفظ د حق دوه معنی لري یو وجوب او لزوم او دویم معنی لزوم په طریقې د احسان او فضل و کرم سره نو حق وجوبا په الله پاک د مخلوق نشته او حق په طریقې د احسان او فضل سره شته اوس فقها ولې لیکي چې به حق فلان ویل جایز نه دي وایي د دې وجه دا ده چې په یو زمانه کې معتزله ډله پیدا شوله معتزله خراب خلک دي او د هغوی دا عقیده وه چې د مخلوق په الله پاک باندې حق وجوبا شته او دا عقیده د اهل سنت والجماعت په نس غلطه وه د دې وجې نه فقهاء کرامو په خپلو عبارتونو کې دا ولیکل چې په دعا کې به حق فلان ویل مکروه دي اذ لا حق للمخلوق على الخالق ځکه د مخلوق حق په خالق نشته د دې وجې نه علماو دا لیکلي او هر چې حق تفضلي یعنی د احسان او د مهربانۍ حق دی هغه په الله پاک باندې د مخلوق د پاره د قرآن او د حدیث دواړو نه ثابت دی ګور آیاتونو ته سورة يونس کے اللہ فرمائی ثم ننجی رسلنا والذین آمنو بیا موږ نجات ورکو خپل پیغمبرانو ته او هغه خلکو ته چې ایمان یې راوړی دی کذلک حقا علینا ننجي المؤمنین همدارنګې په موږ باندې حق دی چې نجات ورکو ایمان والو ته الله وایي په موږ حق دی دغه حق تفضلي دی په سورة روم کې الله فرمایي وکان حقا علینا نصر المؤمنین په موږ باندې حق دی او لازم دی امداد کول د مؤمنانو سره آیاتونو کې راغلي دي الله وایي په ما حق شته دا هغه حق تفضلي دی وجوب او لزوم په الله د چا نشته او په حدیث سره هم ثابت دی حق او جاء د قیامت او ثم تلا هذه الايه وكان حقا علينا نصر المؤمنين معاذ رضي الله تعالى عنه فرمائی وما حق الله على عباده وما حق العباد على الله في غمر عليه السلام فرمائے دا اللہ حق بنجان سري او بنجان حق الله سري وی ما ورته چې الله ورسوله اعلم قال فا فإن حق الله على العباد أن يعبدوه حق د الله په بندیانو داري چې بنده به الله له عبادت کوي ولا یشرکو به شیئا او الله سره به شریکي نه او حق د بنده په الله داري الله يعذب چې الله به عذاب نه ورکوي من لا یشرک به شیئا چې څوک د الله سره شرک نه کوي بل حدیث کې راغلی دی معاذ رضی الله تعالی عنہ چې چا د رمضان روزي ونیولې مونځ یې وکړ د بیت الله حج یې وکړ او راوي وایي ما ته یاد لري چې حضور علیه السلام د زکات ذکر وکړو که نه نو په الله پاک باندې حق دی چې دی به بخي او که د خدای په لاره کې هجرت وکړو او په هغه ځمکه کې پاتې شي کومه کې چې پیدا شوی دی نو د قرآن مجید د آیاتونو نه او د دې ذکر شوي احادیثو نه دا خبره معلومه شوه چې په خدای پاک باندې د مخلوق حق شته لیکن دا حق په خدای پاک باندې د خدای د طرف نه یو فضل احسان او مهرباني ده او په خدای پاک باندې د مخلوق حق په دې طور باندې نشته چې په هغه واجب ادا شي اوس فقها کرامو چې د الله پاک باندې د مخلوق د حق کومه نفي کړې ده نو دا دویم قسم دی او اول قسم نه دی ځکه چې د فقهاو عبارت د قرآن او حدیث خلاف نشي کېدی مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ دیو سوال پر جواب کی لکھی بے حق کے فلان کہنا اور مانا یہ ہے کہ جو تو نے اپنے احسان سے وعدہ فرما لیا ہے اس کے ذریعے سے مانگتا ہوں د حق فلان ویل درست دي معنی دا ده چې تا د کوم احسان وعده کړې ده د هغې په ذریعه غوښتل کومه نو په کومه زمانه کې چې د دې لفظ په استعمال سره د معتزله فرقې مشابهت راته هغه ځای کې منع وه او چې کوم ځای دا مشابهت دا علت ختم شو نو اوس دا جایز دي د وسیلې شرعي په ثبوت کې د قرآن قرآن مجید آیات دی وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله موږ نه دي رالېږل یو پیغمبر مګر دې دپاره چې د هغه تابعداري وشي په حکم د الله ولو انهم اذ ظلموا انفسهم که چېرې دوی په ځانونو باندې ظلم وکړي جاءوک بیا راشي تا ته فاستغفر الله د الله نه بخښنه وغواړي واستغفر لهم الرسول او پیغمبر علیه السلام هم ورله بخښنه وغواړي لوجدوا الله توابا رحیما خامخا به بیا مومي الله توبه قبلوونکی او رحیم د دې آیات د واستغفر لهم الرسول نم دا معلومه شوه چې د بنده او د الله ترمنځ د دعا په موقع باندې څوک دریم بنده مستجاب الدعوات کس سبب او ذریعه او وسیله ګرځېدی شي علامه علوسی رحمت الله علیه د دې آیات په تفسیر کې لیکي جاءوکا على اثر ظلمهم بالعريس المتوسلين بك تائبين عن جنايتهم یعنې دوی د خپل ګناه نه پس راغلي دي او په تا باندې وسیله نیولې وي او د خپلو ګناهونو توبه ایستونکې وي نو الله به بخښلې وي پیغمبر علیه السلام الله ته وسیله ګرځول او د هغې نه دا درخواست کول چې څه زما دپاره د الله نه سوال وکړه د پیغمبر علیه السلام په ژوند پورې ګورې خاص نه ده بلکې د پیغمبر علیه السلام وفات نه پس هم دا قسمه درخواست د هغوی نه کېدی شي مفتی شفیع سے رحمت اللہ علیہ معرف القرآن جل نمبر دو چار سو اٹھاون سے فکیلی تھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری جیسے آپ کی دنیا بھی کے زمانے میں ہو سکتی تھی اسی طرح آج بھی روز اقدس پر حاضری اسی حکم میں ہے یعنی د پیغمبر علیه السلام خدمت کې حاضري په دنیاوي زندګۍ کې وا او همدقسې پس د وفات د قبر مبارک خوا کې هم کېدی شي د پیغمبر علیه السلام قبر مبارک سره حاضري او د هغې نه د هغه د خدای دربار کې سفارشي جوړول دې له درخواست کول د علماء امت او بزرګان دین نه سلفن خلفن مسلسل را روان دي او د پیغمبر علیه السلام قبر مبارک باندې حاضری او د شفاعت واقعات ډېر زیات دي عتبه فرمایي وی كنت جالسا عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فجاء اعرابي وی زه د قبر مبارک خوا کې ناست وم یو باندیسی راغی فقال السلام عليك يا رسول الله سمعت الله يقول الله نه مې اورېدلي دي ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاءوك کچره دا خلق په ځان ظلم کې او تا تراش فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول سم ورله بخنه غواړي فاستغفر الله دوی د الله نه بخنه غواړي واستغفر لهم الرسول پیغمبر علیه السلام ورله بخنه غواړي لوجد الله تواب الرحیم الله به بیا مو مې توبه قبلوونکی مهربان وقد جئتک مستغفرا لذنبی باندې شي وای په تحقیق سره د تعال راغلی ما بخنه غوښتون کې هم د خپل ګنا مستشفعا بك الى ربي طلب د شفاعت کوم پتا باندې خپل رب ته ویلې ورته او بیا ورته یو څو اشعار هم وویل نو عتبه وایي وی باندې سی لاړو او زه اوده شوم او خوب کې مې پیغمبر علیه السلام ولید راته فرمایل عتبه ورشه دغه باندې سی ته زیر یو کا چې الله تا ته بخنه وکړله دغه رنګ د پیغمبر علیه السلام د دفن نه وروسته یو باندې سی د راتګ واقعه تفسیر مدارک تین سو چورہتر صفحہ په حاشیه د خازن جلد نمبر ایک کې هم نقل کړې ده وی فرما بنفسه على قبره دی باندې چې په قبر ځان ورغورځاو وحشا من ترابه على رأسه فصري خوري اچولې فقال يا رسول الله وی اے دا الله رسول قلت فسمعنا تا وینا کړی دا من اورېدلې ده وکان فيما انزل عليك پتا چې کوم قرآن نازل دی ناغې کښتا ولو انهم اذ ظلموا دا آیات وی وقد ظلمت نفسي ما پزان ظلم کړی دی وجئتک تعالی راغلی استغفر الله من ذنبي دا الله نه بخنه غواړم د خپل ګناه فاستغفر لي من ربي ما د پاره زما د رب نه سوال وکا وی چې دا خبره وکړه د قبر مبارک نه اواز راغی قد غفر لك تا ته بخنه وشلا د پیغمبر علیه السلام وفات نه رسو درې ورځې پس دا په انګلیسي راغلی دی او علی رضی الله تعالی عنہ نوم دا په دا روایت راغلی دی مفتی شفیع صاحب معرف القرآن کې هم لیکلی دی نو ډېرو تفسیرونو دا لیکلي دي وابتغوا الیه الوسیلته دې آیات کې هم د وسیلې ذکر راغلی دی چې الله ته وسیله ولټوه نو اوس وسیله او فصله ته من فعل الطاعات و ترک المنکرات نیک کارونه کوه او د ګناه کارونه پرېږده عام مفسرین حضرات په تفسیر کې دقه لیکي ولکه څنګه چې په دعا کې الله ته نیکان بندگان وسیل وسیله ګرځولو نه دا آیات ساکت دی نو همدقه رنګې په دعاګانو کې نیک اعمال وسیله ګرځولو نه هم دا آیات ساکت دی لهذا د دې آیات تعلق نه بالخصوص په دعاګانو کې د نیکو اعمالو د توسل سره دی او نه د نیکانو بندګانو د توسل سره دی او عموم د آیات شامل دواړو ته دی او دغه رنګ په احادیثو کې ثبوت هم د دواړو راغلی دی د دې خبرې چې عموم د آیات شامل دواړو قسمونو ته د توسل ته دی خاص نه دی په توسل بالاعمال الصالحه پورې او دلیل پې بیا دا قول د عمر رضی الله تعالی عنه دی چې د قات په موقع باندې د باران لپاره د سوال او دعا په موقع باندې حضرت عبدالله حضرت عباس رضی الله تعالی عنه هغه وسیله وګرځو او چې سوال قبول شو باران وشو نو وی فرمایل هذا والله الوسیله الى الله دې دې کې نیک اعمال عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ نیک اعمال نه دي وسیله کړي بلکې ذات د عباس رضی الله تعالی عنہ وسیله کو او بیا وی هذا والله الوسیله قسم دا وسیله را الى الله عز وجل فتح الباری شرح البخاری کې دا الفاظ راغلي دي واتخذوا يعني العباس وسيله الى الله عباس رضی الله تعالی عنہ الله ته وسیله ونیسي نو علامه سید محمود العلوشي بغدادي رحمت الله علیه خپل تفسیر روح المعانی کې د دې آیات لاندې د توسل په مسله یو اوږد بحث کړی دی خپل محققانه شان مطابق یې پوره تحقیق کړی او آخر کې بیا تشریح یې کړی د په دې الفاظو سره وبعد هذا كله انا انا لا ارى باسا في التوسل الى الله تعالى بجاه النبي صلى الله عليه وسلم حيا وميتا د دې ټول تفصیل نه وروسته زه څه باک نه وینم په وسیله نیولو کې الله پاک ته په جاه د نبي صلی الله علیه وسلم باندې په حالت د ژوند کې او پس د وفات نه هم یعنی وسیله د پیغمبر علیه السلام په ذات باندې په زندګۍ کې هم جایز او بعد الوفات هم جایز بیا رستو مخکې لیکي ان التمثل بجاه غیر النبي صلی الله علیه وسلم لا بأس به ايضا د پیغمبر علیه السلام نه غیر د بل چا په ذات باندې وسیله نیول د کوم ثبات نشته إن كان المتوسل بجاهه مما علم أن له جاها عند الله چې دا څوک وسیله نیسي ده ته دا عین مي چې په چا وسیله نیسم دغه بنده د الله په نس یو مرتبې والا دی ولی د خدای دی بزرګ دی نو زه پرې وسیله نیسم مفتی شفیع صاحب رحمت الله علیه معارف القرآن کې هم وسیله دواړه قسمونو ته شامله ګرځولې ده په نیکانو وسیله نیول د احادیثو نه ثابت دي بخاری شریف کې انس ابن مالک رضی الله تعالی عنہ نه روایت دی چې عمر ابن خطاب رضی الله تعالی عنہ كان إذا قحطوا استسقى بالعباس ابن عبد المطلب چې کله به قات راغی باران به نه کېده نو د باران سوال به یې کو په وسیله د عباس رضی الله تعالی عنه فقال اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا صلى الله عليه وسلم يا الله من بتاته وسيلة پیغمبر عليه السلام مخکې کوله د عمر رضی الله تعالی عنه یا نور صحابه کرامو د باران غوښتو لپاره ډایرکټ دعا ونه کړله او دعا غوښتلو کې عباس رضی الله تعالی عنه په ذریعه په وسیله باندې سوال کړی دی او الله پاک پرې باران کړی دی نو دې ځای کې بعضې بندیان وایي چې ګوره په عباس رضی الله تعالی عنه وسیله نیسي او پیغمبر علیه السلام باندې وسیله ونه نیوله دې نه معلومېږي چې په مړو وسیله نشته دی دوکه کېږي دا بنده دا هم په پیغمبر علیه السلام وسیله ده ځکه چې عباس څوک دی د پیغمبر علیه السلام سره دی رضی الله تعالی عنه دې ځای کې د پیغمبر علیه السلام واسطه شته د پیغمبر علیه السلام په وسیله باندې سوال شوی دی اذا اصابهم مثل هذا استسقوا به عصبة الانبیاء کعب رضی الله تعالی عنہ وی امیر المؤمنین بنی اسرائیل کې چې بکلا سقات وغیره ورسېده هغوی به د خپلې زمانې د پیغمبر په عصبه په رشتهدار باندې وسیله نیوله فقال عمر هذا عم رسول الله وصل ابيه دا د پیغمبر علیه السلام تر دی د پلار په ځای دی وسید بني هاشم په تره د نبي زمن او په پلار د پلار په دی د پیغمبر زمن فاسقنا الغیث ولا تجعلنا من القانتین په موږ باران را وروه ناامیدي ناامیده کوه مه نو دې نه معلومه شي چې دا وسیله په حقیقت کې په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې وه او بل دا چې استسقا مانځه له دې چې کله قوم بهر ځي نو د خدای پاک نه باران غواړي نو ځان سره به نیکان صالحان وباسي او د هغوی په ذریعه به د الله نه سوال کوي حافظ ابن حجر عسقلاني په خپل کتاب فتح الباري شرح صحیح البخاري هغې کې لیکلي دي ويستفاد من قصة العباس استحباب الاستشفاء بأهل الخير والصلاح وأهل بيت النبوة د دې واقعې نه دا ثابته شوله چې استسقا په موقع باندې اهل خیر او صلاح او د خاندان نبوت سره تعلق لرونکي حضرات په طور د توسل پیش کول مستحب دي او د دې نوم د توسل بشرکت الصالحین نو دا یو قسم دی د توسل شرعي دا په جندو باندې ممکن دی او په مړو نه د پیغمبر رشته دار به بودی نو چې جمدي وي بودی دی چې مړي نو قبر نه به څنګه بودی د پیغمبر علیه السلام وفات او هغه یې راوستی نه شو او ترې جمدي او نه هغه یې بودی او بل جواب دا دی چې حضرت عمر چې عباس باندې وسیله ونیوله او په حضور صلی الله علیه وسلم باندې وننیوله دې دپاره چې خلکو ته دا واضح شي چې وسیله بغیر د پیغمبر نه په بل چا هم جایز ده او د وسیلې نیولو خصوصیت د پیغمبر علیه السلام ذات مبارک ور یوازې نه دی بلکې د پیغمبر علیه السلام په ترم وسیله نیوی شي ما ته دعا وکړه الله نه سوال وکړه چې الله مې جوړ کړي پیغمبر علیه السلام ورته ان شئت دعوت که دې خوښي دعا به درته وکړم و ان شئت صبرت فهو خیر لک که دې خوښي نو صبر کوه دا درله غوره ده نو هغه ورته فدعه ما له سوال وکړه صبر نه شم کولی وی تاسو وی چې اللهم انی اسألک یا الله زه درنه سوال کوم واتوجه الیک بنبیک محمد نبی الرحمت یا الله متوجه کېږم تا ته په وسیله د نبی ستا محمد صلی الله علیه وسلم چې نبی د رحمت دی انی توجهت بک الی ربی تا ته متوجه کېږم رب تا ته خپل رب ته متوجه کېږم په وسیله د پیغمبر علیه السلام فی حاجتی هذه د خپل حاجت لپاره لتقضا لي اللهم فشفعه في هذا حدیث حسن صحیح د پیغمبر علیه السلام په وسیله سوال کړی او خدای ول سترګې بینا کړې نو وسیله خپل پیغمبر علیه السلام ښوولې ده اوس په دې ځای کې بعضې ملګري دا سوال کوي وایي په دې ځای کې ابو جعفر راوي دی هغه کذاب دی او ضعیف دی صاحب ابو جعفر یو نه دی درې ابو جعفر دی کوم چې د دې راوي دی هغه ضعیف نه دی د دې حدیث کې کوم راوي دی هغه ضعیف نه دی او کوم چې ضعیف دی هغه دا دا روایت نه دی راوړی نو دا حدیث صحیح پاتې شو نو وسیله بزوات الفاضله د قرآن د آیاتونو نه د پیغمبر علیه السلام د احادیثو نه د صحابه کرامو د عمل نه ثابت ده او د څلور مذهبو امامان د هغوی خپل لیکل په دې شته چې وسیله د نیکانو خلکو په ذات باندې دا جایز ده او یو دوه لوی عالمان چې اوس وفات دي هغوی د وسیلې نه منکر دي خو بیا هم د هغوی په کتاب کې دا الفاظ شته په اردو کې چې بحرمت فلان کهنا جایز ہے بحرمت فلان کهنا جایز ہے اگر چې هغوی د وسیلې نه منکر دي بذوات الفاضله او دا الفاظ هغوی په کتابونو کې شته چې بحرمت فلان کهنا جایز ہے بحرمت فلان کهنا وسیله نه ده نو